سورت هود کې بیان د سلورو مسلو یو مسله عبادت د یو الله او کوي دیمه مسله خبردار په پټو سيزونو یو الله او غني او دریمه مسله بیان د توحید دا مخلوق ته ورسوي او سلورمه مسله په دې چې سورته کالیف ته ترسي باغ صبر او بهادری دا سلور مسلې صورت کې بیانې او په دې تفصیل په سو واقعاتو کې او واقعاتو وما من دابت نشتره یو زنده سر فی الارض پزمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله رزق دا زنده سر دی ويعلم مستقرها او پویږي الله فزید وخت رولو دې دا به ساتونو کې وکان عرش او د عرش د الله ثابت عل الماء برپو ابو باندې ليبلوکم دې د پاره چې امتحان واخلي تاسو الله ايکم چې کوم یو تاسو نه دې احسن عمل اخسته عمل والا ولا ان قلت او که چرته وینا کې ته پیغمبره انکم چې بشک تاسو با یا ول نه راځي د سره فرشتہ انما انت نذیر یقینا انت يرون کې والله ولا علی کل شیء وکیل پر یو شی ذمہوار ام یقولون افتراه بلکې وای دې جوړ کړي دې را پیغمبر ځان نه وایا پیغمبر فاتو بعشر سور راتلو کې رولې له سورتونه په شان تر دې قران مفتریات اند ځان جوړ شوی او په دې کې اپو شي په دې الله اله الا هو چې نشته بل حاجت پر کول والا به دې الله نه فهل انتم مسلمون ایت سو غاړه کې خودن کې من کان یرید الحیات الدنیا سوچ غواړي ژوند دنیا وزینتها او نمائش دای نوفي الیهم نو پوره ور کوم موږ هغه ته بدلې د اعمالو داري فیا په دې دنیا کې او دینه په فیا په دې دنیا کې لا یو خصون کمی اون کړی شي اولائک الذین دا هغه کسان دي لیس لهم فی الاخرته چې نبوی دې لرا په آخرت کې الا النار مگر ور وحبط او برباد بشي هغه چې دې کوم عمل کړی فیها په دې دنیا کې وباطل ما کانوا یعملون او ختمې دن کې هغه چې دې کوم عمل کړي افمن آیا سو کا نجوی علی بینت په دلیل باندې من ربه د طرف در خپلنا وجتلوه شاهد منه او لګی د پس یو گوا منه طرف د الله نه ومن قبل او مخکې د دین کتاب د موسی علی السلام اماما پیشوا و رحمهم سبب د مهربانه اولائک نو دا کسان یقینا باور کوي به په دې کتاب و ما یکفر هغه چا چې کفر کوي په دې کتاب من الاحزاب د ډلونه نو فنار ور موعده زید الله اوس د دې فلا تکونو مکه غته فی مرجتن په شک کې من هو دینا انه الحق بشک دا قران رښتیا من ربک د طرف درفستانه ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زیاد لري خلکو نه ایمان لري ومن ظلم سو دې ډېر ظالم ممن دا چانا چا جوړي الله په الله کذ بندرو اولائک نو دا کسان یو رزون پیش پکړي چې دی علی ربهم بخل رب ويقول الاشهاد اوای باشاد گواهان انبیاء ها اولائک الذین دا کسان کذبوا چې دروغ وی دی علی ربهم بخل رب الا خبر شي لعنت الله دې علی الظالمین په ظالمانو الذين ظالمان کسان یسدون چې بندي خلق عن سبیل الله د الله د دین د الله د کتاب نه ويبغونها عوجا او لټي دغه دین د الله لپاره کوګواله وهم او دی بالآخرت په آخرت باندې هم دی کافرون انکار کوونکی اولائک نو دا کسان لم یکونو ندی دی موجودین خلاصی دن کی فی الارض فزمکه کی وما کان لهم من دون الله ان بوی دی لرا بید الله نه من اولیاء سوک دوستان یضاعف لهم العذاب چې د چن بکې شي د عذاب ما کانو نو د یستتیون سمج طاقت لرد او د قرآن وما کانو او نو د یبصرون جلد کتاب اولائک الذین دا حق سانی خسرو انفسهم چې تاوان کې ورزول خپل ځان نلرا خپل ځان تاوان کې گزار کو زلانهم او رب بشر دینا هغه مالونه هغه مدرګاران چې دی یفترون جوړول د الله سره آیا برابر دي دا دواړه مثلا په مثال کې یستویان برابر دي لا یو سړی ویني او اوري او بل یو سړی نه ویني او نه اوري دواړه برابر دي اې دا نه ویني دا حافظ صاحب تاسو ویني نو دی او تاسو برابر نه افلا تذکرون تاسو ولې نصيحت او پن قبلوي ولقد ارسلنا نوحا تاکي لګلو ما نوح عليه السلام الى قومه فل قوم تا نوی نو مونږ تعالی را مگر بندا زمونږ غونته کی وما نراک تباک الا الذين هم ارازلنا او نوی نو مونږ تعالی را تابعدار سا مگر کسان چاغه ذلیل دی په مونږ کی باد ير رای سرسری رای والدی کار رای والدی پس نه پویږي وما نرا او نوی نو مونږ لکم تاسو را علینا په خپل ځان باندې من فضلن سو غورواله تاسو په سبب باندې غوړای بل نظنکم بلکی گمان کو من پتاسو کاذبین د دروغ چنو اوس هم دا دروغ وی عالم دې سړیا مخه ته قران نیولې په دروغ لګیا دی تا ته وایي ها انبیاء ته ویلو بل نظنکم کاذبین بلکی گمان کو من پتاسو د دروغ چنو قال نوی نوح علیہ السلام یا قوم زما قوما ارئیتم خبر راکې ما ته ان کنتو که چرته یمزا علی بجنتن په دلیل باندې مر ربی طرف در خپلنا پزور په تاسو دا مسله نشم منلې اے چې تاسو نه منئ نو پزور در باندې نشم منلې یا قوم یې زما قوم لا اسالکم نو غواړم تاسو نه په دې باندې مال انسمال سره نه غواړم نه بچو چې مال دوره پیسې برا کوي تنخوا برا کوي چې روټي برا کوي اذر نه غواړم ان اجر ان اجر ما الا علی الله مگر فالله اجر موږ له الله راکې هغه ډیر زیات دی وما انا بطارد الذين امنوا نمز شړون کې آ کسان لره چې مان وروړي آ چې په دې نه غواړو نو خلا پرې ده انهم بشک دې ملاقو مخامخ کېدون کې رب هم خپل رب سره ولکني لیکن ز اراکم منهم تاسو قوم تجلون قوم نا پویا ويا قوم زما قوم ما ينصروني من الله سو کوم دا د کینه ما من الله د الله د عذاب نه ان ترتم کزو شرم دی لرا افلا تذكرون تاسو ول نصيحت او پن قبلوي ولا اقول لكم نو تاسو ته اندي چې ما سره خزائن الله خزانه د الله دي ولا اعلم الغيب ان پوي غم په پټو شي زونو باندې ولا اقول او نویم زو انی مل چې بشک ز فرشته ما ولا اقول نویم زو للذین ذ پردا کسانو تزدری اعینکم چې سپک لګي تاسو سترګو کې دانوې ما لیؤتیهم الله چې چری ور بنی کې د تعالی خیرن سغورواله الله عالم الله خپوی پاس فی انفسهم چې دا غي په نفسونو کې انی کما دا کارو کو نه بشک زبیم پدا واکه لمن الظالمین خامخا ظالمانو نه قالو نو دی یا نوح نوح علی السلام قد جادلتنا تاکي جګړه وکړه من سره فاکثر تا نو زیات کړه جدالنا جګړه من سره دې جګړه لوي او وخت جګړه من سره کې فاتنا راتلو کوم ته پاغ عذاب تعیدنا چې تم سره وعده کې داغي ان کنتا ک چریه تمن صادقین درشتینونا قال نبی نوح علیہ السلام انما بشکا یاتیکم راتلو کی تاسو به پاغ عذاب الله زنه شم راتله دا د الله کار دی د عذاب ان شاء کده الله خو غشي وما انتم او نه تاسو بموجزين کمزوري کوونکی الله لرا الله نه خلاصې دې نشي چې الله عاجز کوي او ځان دې خلاص کوي دا څه بس ځکه ګوره ستا ډیوټي ده ولا ينفعکم نصحي او فائدہ به اون رسي تاسو ته نصحي خیر خوای زما زما بیان تقریر درس تاسو فائدہ نشي رسوله کړه ان ارتو که زغوالما ان انصحا چې زه خیر خوا شم تاسو د پاره او ان کان الله که شرط الله یرید غاری ایوبکم گمراه کول تاسو چې الله ستاسو گمراهي غواړي کنه نو که زه ډیر کوشش کوم د اصلاح نو اصلاح نشم کولای ستاسو ځکه الله د اصلاح نه کوي خو شي کنه کوشش وکړي هو دا الله رب تاسو دې مقصد به دا الله رضا دی نه چې نور سوزونه بدی هو دا الله ربکم رب تاسو دې ویلې او خاص دا الله وا الا تب ترجون تاسو واپس کولې شي تاسو دې اوس خوندر کا د سکولونو د کالجونو نه مالا قران ته مخه وکي ام یقولو نفترا بل قواعد جوړ کړي کاجی نو ګوره هغه انګریزي علم کړي ام یقولو نفترا او دې بابا دې انګریزي علم کړي ام یقولو نفترا او آیا وای دې جوړ کړي دې افسه ته د انګریزي علم کړي و اوحی الی نوح او وحی وکړه شو نوح علیہ السلام ته انه یقین شان دا دل یؤمن من قوم چره یقین نه کې استاد قوم نه مگر آسو امنا چا ایمان وروړي ناغه به ایمان وروړي فلا تبت اسم خفا کې مما پاکانو چې دی یفعلون کم کار کوي وصنع الفلک جوړ و کشته به اجن نازما په حفاظت باندې و وحینا په وحی زمون ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا او خبرې مه کوه ما سره په باره د هغه کسانو کې چې ظلم یې کړی دی انهم بشک دی چې دی مغرقون دی به غرق کړی شي ويصنع الفلك او جوړول به نوح عليه السلام کیشته لرا وکلما هر کلا مر عليهم چې تیرې د په هغه باندې ملون یو ټولګي من قومه د قوم داغنا سخرون ټوخ به کول من هغه پسې وی ګوره په وچه ډاګه کشته جوړې چوب را روانې دي او بچرته دي سړیا قال نبی نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کتا سو ټوکې کوي موږ پسې فإنا بشک موږ من نسخرو ټوکې انبیا نه کوي فإنا بشک موږ با سبدر ټوکو واخلو تاسو نه کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکی کوي پسو فنظر دې چې پوي بشي تاسو پاچا یاتي چې را بشي هغه ته عذاب داسې عذاب یخزي چې رسوا بکی غلرا ويحل عليه عذاب مقيم او واقع بشي په باندې عذاب همیشه حتا تر دې اذا جاء امرنا کله چې راغی عذاب زمنګ وفارت تنور جوش بوې تنور قلنا لهم احمل فيها سروا او من سوار کا فيها پدې کشته کې من کل زوجين دا قسم جوړې دونه واهلک خپل اهلم سروا الا مگر مسروا او سوق سبق عليه القول چولا نشوي د پاغ باندې وینا ومن واسوکم سروا امنا چې مان وروړي وما امنا ايمان وروړي ما هو دا غسر الا قليل مگر لګو کسانو نوح علیہ السلام وی ان ربی بشک رب زما لغفور الرحیم خامخا بخشش کوونکی او مهربان دی وحیا دا کشته تجری روانه و بهم پر خلقو فی موجن پاغ چپو کې کل جبال پشان ته دغرونو ونادا نوح ابنه आवाज کو نوح علیہ السلام خپل بچی تا بچی خوږی ها ار پلاول زما بچی علم وکي ووازو کو نوح علیہ السلام خپل بچی ته وکانو فی معزل او دا کنان بچی فی معزل پکنارا د کشتینا د کشتینا په یو طرفو یا او دا کنان فی معزل په کنارا د دین د پلار خپل د پلار په دین باندې نو د پلار نه د بل دین باندې او بی دینو یا بنی ارکب اے زما بچیا اے زما بچر ګوډیا ارکب سور شما نام سرا وګور اپلاز او رحم اگر چې بدعمل لري خو بیا مو بچر ګوټي رازا او چې نیکمل بچي ته دشمن ځان له جوړ کینو دینه بد بل مل پلاستا ولا تکن مال کافرین او مکه کته سره د کافرانو په دیندای قالا نو کنا اند نوح علیہ السلام بچی ساوی الی جبل زر زبزیونی سم الی جبل اغه غرتا یعصمنی من الماء چې بچ بکی مال ردوبونا اغه غرتا بلار شم مال و پنا ملاو شي اغه غر د پاسا ددری سلول پنځه قبرونو چې خلکو به هغلته پناه غوښتله لکه نن سبا چې زیدتون نه خلک ځي کنه وای هغلته به پناه وغواړم نو زه به د اوبو نه بچ شم قال نوح علیہ السلام یا لا عاصم اليوم او زما بچیا لا عاصم اليوم نشته دې بچ کیدون کې نن ورځ من امر الله دا الله دا عذاب نه اسوک الا مر رحمه لیکن هغه سو چې رحم کړي الله پچا چې بچیا پچا چا رحم کړي الله نه به بچکی او بغیر د رحم د الله نه سوک بچکون کی نشتا بچ کړي شوی نشتا ګز وباولې دلې وي ها چې دا غې نه په دنیا کې بل لوی ډېرې او غر نشتا په دنیا کې پاغلوي غر باندې پنځل لس ګز وباولې دلې وي دا سه او دا غې پاسه کېشته ولاړه وا ها واستوت او برابر شو کېشته ال جودي په جودي غر باندې او ویلې شو په دن هلاکت دل القوم الظالمین فرض قوم ظالمانو طوفان نوح سم طوفانو ټول دنیا تباہ شوی و ونادا نو داغه طوفان نمخ کې الله خپل کور بر اوچت کړو ها خانه کعبه ونادا نوح आवाज کو نوح علیہ السلام خپل رب ته فقال وی ای زما رب ان بنی من اهلی بشک زوی زما زما د ان لري و ان وعدک الحق او بشک استا وعده رښتیا ده و انت او ته احکم الحاکمین خفیصله کند فیصله کوونکو نه قال نبی الله یا نوح اے نوح علیہ السلام انه یقین شان دا دل سند من اهلک انه بشک دا سوال چې دی اے نوح علیہ السلام لیس ند من اهلک استاد شان سرا استاد شان سرا دا سوال مناسب ندی چې زما زوی بچکا زکا انه دا غزوی چې د کنان عمل دا غ عمل له غیر صالح نیک اغم دی ول اغه ما کنه انه بشک دا غ سوال لیس نه دی من اهل کا استاد شان سره مناسب اے نوح علیہ السلام استاد سوال استاد شان سره مناسب نه دی چې زما زوی زما ده نه دی زکه دا غزوی چې دا غ عمل له غیر صالح نه نیک بد عمل لري یو یا استاد سوال عمل نه دی خ دا غ بد دی زکه چې خکار نه دی یا او الله اے نوح علیہ السلام انه دا کنعان چې دې له سند من اهل کستاد اهلنا ویلا عادن بل واقع لګل او موږ عادیان ته اخاهم یو دا یهود علی السلام قال ویل یهود علی السلام یا قوم عبد الله زما قومه عبادت کوي دا الله یو غني الله لنا مالکم نشری تاسو پر من الہ الحاجت پر کول ولا غیر بغیر د الله نه ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر درو جوړونګي نو بلیږي باران پتاسو مدرارن شیبه شیبه ټیم په ټیم وایزد کوم قوتن او زیاد بکی تاسو له قوت اله قوت کوم سره قوت تاسو نه ولا تتولوا او مگر زی تاسو مجرمان قالو نو ویلی یهود ایهود علی السلام ما جئتنا نه راغله تمنګ دا ببینتن فذلیل باندې وما نحنو بتارکی او نه منګه پر خودن کی الہتنا خپل مترګارانو لرا ان ربي بشک رب زما لا صراط مستقيم پنه غلار دي پاین تولو نو کچره دی واولیدل فقد ابلغتکم تاخير رسول ما تاسو ته ما احکام ارسلتم چې زړه علی گلی شین بی با احکام الیکم تاسو ته ويستخلف ربي او رستو په پاتې کې زما رب قوم یو قوم لره غیرکم به استاسونه زور اور عنید عنایتګر هر یو جابر چې هغه یې نړۍ دغه پس روان شو بل معنا وسم جابر او ظالم پس روان دي وعتبو اور پس کړی شو فی هذه په دې دنیا کې لعنت لعنتا لعنت و یوم القیامت او پرز د قیامت کې بعد دن نشي زید لعنت تا الا خبر شي خلق ان عادن بشک عادیانو کفرو کفر کړو ربهم د خپل رب الا خبر شي خلقو بعودن لرواله دې لعادن د پاره د عادیانو قوم هو چې قوم د هود علی السلام نه ویلا سمود خهم صالح علی ابن سمودیانو ته یو د صالح علی السلام قال یا قوم عبد الله ازما قوما اعبد الله یو غنی الله لرا نشته تاسو پاره بل حاجت پوره کول والا به د الله نه ودی الله انشاءکم پیدا کړی تاسو لرا من الارض د زمکنا واستعمرکم فیها او دو ګدو عمر در کړی تاسو لفیها پای کې فاستغفروا نو بخنو غواړي د الله نه ثم توبو الیه بیا توبو باسه خاص دی الله تا ان ربی قریب مجیب بشک رب زما دې نږدې قبلونکې قالو نو وی دی یا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت فینا مرجوون تاکی وی ته په منګه کې زید امید منګ تا ته ډیر امیدونو چې تبا کولو کې خکارو کې امید زمنګ تا تا منګم باز طالبان ته لولي امیدونه یا غیر بیکار انسانانو کې چې تاسو را بلې موږ لري هغه تا مريب کامل شکوالا قال ان يهود عليه السلام صالح عليه السلام يا قوم زما قوم ارئيتم خبر را کې ما ته ان كنتو کچرته يمز على بينه په دلیل باندې مې رب دې طرف در خپلنا الا خبر شي بودن لسمود هلاکت د پاره سمودیانو ولقد جاءت بودیزنه دویمه مسله او یا پار سبا نزیما او په دې باندې دوا کې ذکر کوي د ابراهیم علی السلام د فرشتو په حالت خبر نو او د لوط علی السلام د فرشتو په حالت خبر نو ولقد جاءت پتاسی راغلی ورسولنا زمنګا استاد ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا فزيد د بچي خوشاله بشي قالو نو ویری لا تخف مې یریګا ان بشک منګه ارسلنا را لګلی شو لا قوم لوتن قوم د لوط علی السلام ته ومرأته قائمه او خذ دا ولا روا فزحکت په خندا شو فبشرنا بساق نو زیر ورکړې منګه غیر را په اسحاق علی السلام او ورا اسحاق یعقوب او خو اسحاق علی السلام نه په یعقوب علی السلام قالت نبی ډیر عاجز کوونکو الله ته مونی ابرا ګرځیدونکو یا ابراهیم ویم او ابراهیم علی السلام اعرض عن هذا مخړو دا شکارونو نا انه قد جاء امر ربک فتاقی راغله حکم در افستا و انه بشک دی جری آتی همراتون کې ردایتا عذاب غیر مردود چنه دی واپس کړي شوی عذاب براشي چې به واپس نشي واپس کړي شوی بنه وجاءه اور هغه لوط علیہ السلام ته قوم قوم دا یهرعونا چې راز غلول شو الی په طرف داغه هر عادی ته وی چې رامن دیوالی خو عدل بدل قدمونه کې خودل بیواره بیواره او یسرعون چې رامن دیوالی خو په سي طریقه باندې ومن قبل او په خوا د دینا کانو د یعملون سیئات چې عمل نبی کاو بد قال ان ویلو ته اسلام یا قوم زما قوم ها اولای بنات دا زما د چم جنہ کوي دا زما زما د امت جنہ کوي هن دا اطهر پاک دي لکم تاسو د پاره نو فتقوا الله ويرجد الله نه ولا تخزوني في ضيفي او مر سوا کوي مال را په بعد من منو زما کې الیس منکم آنشت استاسو نه رجل یو سره رشید خيار چې پويږي منېږي دې کانا قالو نو دې لوط عليه السلام قوم لقد علم تا تاخير تخپويږي اي لوط عليه السلام مالنا نشتره موږ لره فی بناتک فبارد شم د جنکو ستا کې فبارد امت د جنکو ستا کې من حق نس خواهش حق معنا خواهش مونږ خزه نه غواړو و انک بشکتا تعالی مخفوی پاغه سن نډیدو چې مونږه غواړو بشک منګه ستاسو د رب ستایو لې یسلو الیکا چر نه رسیږي دا خلق الیکا تا تا په بدای به اسر نو بوزا به اهلک خپل تابعدار به قطع من الليل په یو سی د شپې ولا یلتفت منکم احد او نه ګور استاسو نه یو کس شاته الا امراتک مگر خذ استاب ګوري ځکه خذ دلوت علی السلام نافرمان او منافق وا انه بشکا شان د مصیبها رسیدون کې دې د خزتا هغه عذاب اصحاب هم چې رسیږي بدایتا ان موعدهم الصبح بشکا وخت لوز دې د عذاب هغه وخت سبا دې لوط علیہ السلام ډېر تنگ کړي نو هغه وای الیس الصبح بقریب آینه دې سبا نږدې آیا د سبا نه مخ کې تبا نه کوي زه ډېر تنگ کړي ما فلما ارکلا دا ګورا دا خزه او خاوند تنکړو نو زهر هغه دی وی وشتل دا سه ناکاره سره بس کینو سوک اس ځان نه نولی او خپل خزه سوک نه ملکای او خپل ځان خو ډیر تنگ شنو ځکه ځان ملکی باندې ضرب سا چکم مجرم نوم لیکل شوی او هغه کانه به پاغه مجرم راته ها وما هي او نه دا کله من الظالمین ز ظالمانو به بایر سلل ها او بچي دا چې موږ ته شبیه مو نه دغه سبق ماشین بند کړ ویلا مدین اخاهم شعیب او لګلو موږ مدین ته یو د شعیب علی السلام قال ویل شعیب علی السلام یا قوم عبد الله ای زما قوم عبد الله عبادت کوي د الله یو وګڼي الله لره مالکم نشری تاسو پر من اله حاجت پر کول ول غیره بغیر د الله نه ولا تنقص المکیال مکموي پیمانو لرا والمیزان او تلو لرا انی بشکز اراکم منهم تاسو به خیر په فیدا فانی بشکز خاف یریکم علیکم پتاسو عذاب یوم محیط عذاب رضی حتا کوم کی ويا قوم زما قوم اوفوا المكيال پوره کې پیمانو لرا والميزان او تل لرا بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس مکمو خلقو ته اشیاءهم پیمانی سيزونه داغي ولا تعصوا او مگر دې فلر دې فزمک کې مفسدين فساد کوونکي بقیت الله باقی د الله خیر غره دې ساسو د پاره که تاسو یقین کوونکي ما ابقا الله هغه چې الله باقی کی تاسو لره په تجارتونو سره نو هغه دله بهتر دی یو روپۍ ولې نه دوه روپۍ ولې نه ګټه دې وکړه پای کې به الله خیر واچي خو کتول کې د کمی او زیاتې وکړو نو هغه به ټول حرام وګرځي پوه شئ کنه چا د باندې اعتماد وکړو نو پوره اعتماد باندې کلک چا در یو شی درکو پوره اعتماد هغه باندې برابر سره وما انا علیکم بحفیظ او نیم از پتا سبحانه بحفیظ ساتونکې قالو نو وی دی شعیب علی السلام الصلاتک آیا منستا تامرک حکم کوي تا تا ان نترکا چې پریدو موږ هغه مدرګاران یعبدو ابا اونا شراب لل بازمن مشرانو وته دا دې منځونه دې د پاره کې چې موږ خپل مدرګاران پریدو اوس مې ته دا ډېر درسونه او منځونه دې د پاره کې چې داو کې او داو کې او ان نفعل فی اموالنا یا حکومنګه په خپل مالونو کې هغه کار چې زمونږه خوښ شي ستاسو کار زمو په مال کې چې سپسه کې کو نه کولی شو انک یقینا تعالی انت الحلیم الرشید تیریر ها انک یقینا انت لانت الحلیم الرشید ته ډیر خوخيار او عقل من قال نو شعیب علی السلام یا قوم زما قوم ارئیتم خبر راکې ما تا ان کنتو ک چرته یم ز علا بینتن په دلیل باندې مر ربی طرف در خپلنا ورزقنی منو او رزق را کړی ما ته منو طرف خپل نه رزق خستا او ما اريد او زن غالم ان اخالفکم چې زه خلاف کوم تاسو او لا سما ستا انهاکم چې زه منکم تاسو ان هدا غینا ان اريد او زن غالم الا الاصلاح مگر اصلاح مستطاعت سمنه چې طاقت رسیږي زما اې چې څومره دی وس کېږي د خلکو اصلاح کوه بس مقصد دا دی وما توفیقی او نه دی توفیق زما الا بالله مگر خاص په الله باندې خاص په الله توکل تو ما ځان سپارلې دی و الیه خاص الله ته اونې بو زړه ګر زما رجوع کوم ویا قوم زما قوم لا یجرمنکم راتیز دن کی تاسو را شقاقی بغض زما خلاف زما دی خبره ته ایوسی بكم چوب رسیږي تاسو عذاب مثلما صابا فشار دا چې رسیدل قوم نوح قوم نوح علیہ السلام ته او قوم هود قوم هود علیہ السلام ته یا قوم صالح علیہ السلام ته او ما قوم لوط منکم ببعید او نه قوم د لوط علیہ السلام تاسو نه ببعید سلری اوسم چې تاسو تیرېږي اے مکه والو نو پلار کې د لوط علیہ السلام قوم راځي سورته هجر کې براشي سار او ماقام وباللیل سار او ماخام تاسو پاغه تیرېږي لکه سړی نوخار تزي نو جانګیره پلار کې راځي سار هم او مازیګر هم صفات کې براشي واستغفروا بخنو غالي ربکم د خپل ربنا ثم توبو به توبو باسي خاص الله تا ان ربي بشک رب زما رحيم مهربان دی ودو دوستانه کوم کې دی دوست دی قالو نو وی دی یا شعیب علی السلام ما نفقه من نفیو کثیرن پډیرو مما هغه خبرو ته قولو چوي ته ډیر دی یاد کړی شعیب علی السلام ډیر کلوتوی اوس هم دی مولایان ډیر یاد ډیر کړتیان دی لګیای کیسه بیانې هغه خبره اوس هم کوي و ان بشک من لنراک خامخاوینو تعالی رفینا په خپل ځان کې ضعیفن کمزورې ولولا رحتک کچرتنه وستادلا لرجمنا کانم و پټ کړو تعالی را وما انت علینا بعزیز او نه ته موږ باندې سګران قال ان ویلو تل شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم ارحتی اعز علیکم آیا دل زما اعز گران لگی عزت مند لگی علیکم پتا سو من الله اذا الله عذابنا یعنی زما د دل لحاظ کوي ان ربي بشکر رب زما پاکا تعملون چې کوي تاسو محیط احاطه کوم کړي ويا قوم زما قوم اعملوا عمل کوي على مكانتكم په خپل طبيعت باندې اني عامل بشک ذا عمل کوم کوم د خپل بیان سو پتا لمنذر دې چې پوهه بشي تاسو من پاچا یا اتی چې را بشي هغه ته عذاب دا عذاب یخزي چې رسوا به کې هغه له ومنوا او سو وا کاذبون چا دروغجن وي ورتقیبو انتظار کوي تاسو انی بشک زما کوم سرستا سنیم رقیب انتظار کوونکو نه ولما ارکل جاء چراغ امرنا زمنګ عذاب نو نجینا خلاص کوم شعیب علی السلام الذين واکسن امنو چې مان وروړي مو دا غسرا برحمت منا ولقد ارسلنا موسی پتاخه لګلو ما موسی علی السلام په خپل حکمونو باندې او سلطان مبین په دلیل ښکارا باندې فرعون تا و ملئی دا وزیرانو تا فتو روان روان شو د امر فرعون په حکم د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نه د حکم د فرعون د کامیابی یقدم قومه مخبه کې فرعون خپل قوم لرا یوم القیامت پرز قیامت کې فاوردهم النار را بولی دی لره پور باندې وبئس الورد المورود او ډیر بد دی هغه ګدر ګدر شوی ګدر چې خلق په تیریږي چې جهنم دی تبا شوی دی حسید په معنی د محصول فنا شوی دی وما ظلمناهم الله وی ذاته نو کړه موږ په دی ولکن ظلمو لیکن دی ذاته او که انفسهم په خپل ځانونو فما اغنت عنهم نو لری نه کد دینا الہتهم مددګارانو د دی التی هغه مددګارانو یدعون چې دی را بلی من دون الله بیز الله نه من شین څه شي وکذالکم داننګ اخذ رب اخذ ربک نیول در رب ستادی اذا خذل قرا کله چون شکلو والا حالان کیو دا کلی ظالمتون ظالمان ان اخذه بشک نیول د الله علیم درناک شدید سخت دی ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې ساجي مشان نخیر پردا چا خافا چې یری عذاب الاخره دا عذاب د اخر دا خو توزګاری موږزګاری نو کوي بار خو منډه تړلې وای ذالک یوم دا غرض دا مجمون چې غونډه کړي شوی له دا غرض دا الناس د خلقو دغه خلک به ټول غونډي غونډه بشي وي وذالک یوم مشو دا راغه ورځ د حاضرې دو دا د ورځ د حاضرې دو وګوره لاله نه دا اول ورته میرا وما نؤخره او نرستو کو من دا غیر زلرا الا لاجل معدود مگر د پاره دا نه ټی مقرر یوم پاور یاتی چرا بشی لا تکلم خبر بنشی کول نفس یو نفس الا باذن مگر په حکم د الله مانا سو پوری چی وی اوچتواله د جهنم والارض او سو پوری چی وی کتواله د جهنم کتواله او برواله د ار یو سیز وی ښا الا ماشا ربک مگر هغه چې خوښ شي ستاد رب نو زیاد بګی دی لرا د عذابونو نا ان ربک بشکر ابستا فعال کون کې دی لما دا کا یریدو چې را دوشي واما الذين ارجا كسانو سعدو چاغه د نیک بختانو ففل جنہ وای په جنت کې همیشه به فیا پای کې ما دامت السماوات والارض سو پوری چوي برواله د جنت والارض کتواله د جنت الا ما شاء ربک مگر هغه چې خو غشتا د رب نو زیاد بکې دی را د نعمتونو نا الله به زخ په دیدار نصیب کی اتوان دا بخشش غیر مزو چې نه به کټ کړي شوی خامخا په شک کې دین مریب کامل شکوالا وان کل لما او یقینا طول د قومنا لما خامخا لیوفینهم ربک پر ور کې دیتا ربک رب استعمالهم بدلی دا مالو دا غي ولی با الله پر بدلی ور کوي انه زکه چې بشکا دا الله پاکا چې کوي دا خلک خبير خبردار دی فاستقم کلک شا کما امرت لک سنگ چې حکم کولی چې تا ته ومن واغه چاته تا اوا سو کو تا با چې دا ګرځي ما ک تا سره ولا ته تو غوسر کشي مکوي انه بشک د الله پاک کار چې کوي تاسو بزیل دن کې دې بدل بدل کی ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ميلان مه کوئ هغه کسانو ته چې ظلم يې کړی دی فتمسکم النار نو برسېږي تاسو ته اور او ما لکم نبوي تاسو را من دون الله بې د الله نه من اولیا څوک دوستان ثم لا تنظرون بس تاسو امداد نه کړی واقم الصلاه طرفي النهار او پابندي کوا د منځو په اطراف درس کې وزلفم من الليل او پسې صد شپې کې زلف سې صد شپې په سه حصہ د شپې د شپې حصہ حصہ سه حصہ د شپې پاسه غا عبادت غوا ټول شپه خوبونه مکوا د شپې پاسه غا د رزم پاسه غا خوبونه باندې کار نه کیږي تر کار دی وزلفم من الليل اپس سر شپې کې ډېر خلک خوبونه کوي د شپې ورځې لګیای ها ولو شاء ربک که خو غشوی وستا د رب لجعل الناس امه واحده نخا مها ګرځول وی خلق لره ټولګي یو ولا یزالون همیشه دي دا خلق مختلفین خلاف کوونکی الا من رحم ربک لكن من لیکن آسو چې رحم کړي ستاره پچا نو هغه خلاف نه کوي وکلن نقص ټول د قومونو بیانو مونږ علیک پتا من انباء الرسل د خبرونو د انبیاء علیهم السلامونه هغه واقعات نو ثبتو به چې مضبوطو مونږ پاره باندې فؤاد کا استاذلو وجاءک فی هذه الحق او راغله تا ته په دې قران کې حق و موعظه و وعظ او ذکر للمؤمنین پند فرض مؤمنانو نو فعبدو بندگی کوه د الله او توکل علی ځان اوس پر الله او ما ربک بغافل عما تعملون او نه د رب ستا نه خبر دا کارونه چې تاسو کوي صورت کې بیان د سلورو مسلو پاغي واقعات د انبیاء بسم الله الرحمن الرحیم سوره یوسف سوره یوسف کې تنویر او په دغه سلو روشنايي دغه سلو مسلو حال او تسلی د حضرت حالو کا که حال یوسف ستا حال پشان د حالت د یوسف علی السلام د پیغمبره څنګه چې یوسف علی السلام د خپل ورونو نه مصیبتونه برداشت کړي نو پیغمبره تب د خپلونه مصائب او تکلیف برداشت کړي اوس بیان نازل بما په سبب دا او حینا چې موږ حکم کړی له کتا ته هاذ القرآن د دې قرآن وین كنت من قبله او یقینا وی ته په قادراتو دې کتاب نه لمن الغافلین خامخا د نا خبرو اذ قال یوسف یا کچو یوسف علی السلام لابی خپل پلار ته یا ابت ای زما پلارا تدبیر وو کې دارونه ستاد پاره تدبیر معلومه دا شو چرور د بل رور په خوشاله باندې سخ سکیږي ناراض او خفقي او ته دا خبره کوم چې کله دښمنی رااله به هغه ستا مقابل کې ولاري ان شیطان بشک شیطان للانسان د فرد انسان دی عدو مبین دشمن دی ښکارا وکذالکم دارنګ یې چې تبی کا رب کا غرکه تعالی رب ويعلمك من تاويل الاحاديث او بخيتا تعبيرات خوبونو ويتم پربکی نعمت او خپل نعمتون عليك فتا وعلى آل يعقوب په خاندان د يعقوب عليه السلام کما تمها لکه څنګه چې پوره کړو دا نعمتونه پچا علا ابوي کا صاف مشران من قبل بوخا ابراهيم عليه السلام باندې اسحاق عليه السلام باندې ان ربک بشکر افصا حلیم حکیم پوهه حکمت والا دی لقد کان فی یوسف تاکیشتا په پاره د یوسف علی السلام او اخوته او درونو دای کې آیات النخی للسائلین پر تپوس کوونکو اس قالو یاد کچوی دی لیوسف خامخ یوسف علی السلام او اخوه او رور دا حب دار خوخ دی لا بین زمنګ پلارته من زمنګ مشوره وکړه اقتلو رون خپل مسکوي او ویني یوسف علی السلام او تره یا غرزوي دلرا ارزن یو زمکتا یخلو لکم خالی بشی تاسو دا وجو ابیکم مخد پلار تاسو او اوسګار بشی تاسو ته مخد پلار تاسو وتكونو شیب تاسو من بعدی پس دا غد غایب اولنا قومن صالحین قوم نیکان د پلار په نظر کې موږ به د حفاظت کو نو قال وی یعقوب وی یعقوب علیہ السلام بشک از چیم لا یحزننی غم خفقی مال را دا خبره ان تذهبو بی چې بو بزی تاسو دا یوسف علیہ السلام زما بچي واخاف یریګم ایاکله الذئب چوب خوري دلر شرم هو انتم او تاسو به انه دنه غافلون نا خبر شرمخان براشیته به اخری او تاسو بدن نا خبره پټ بندار پټ بندار بندار دا چې اوس د خلکو بو باسي بیا هغه ته د مختلفو زینو او برازي نو هغه بندار شي خلک په ګمان کوي چې دا کوې دي او هغه بنداري نو رو به باسي بو کبا کتګي نو بو په ځای به یوسف علی السلام رو باسي ځان سره به خپل علاقې ته بوزي وهم لا يشعرون او دوی بنه پوي په انجام د کارونو انجام به ډېر خي ظاهر خو به تا ډېر تنګي مصیبتونه به باندې برداشت کړي او حقیقت او انجام بستای د عبادت تبای سره مخي وجاء اورال دی اباهم اے ظاهر کې به پلارونه تنګي تنګي تنګي سب انجام به ډېر خلوجستا د دای تبای بس قالو ورا وجاو اورال دی علا قمیسه په قمیص یوسف علی السلام به دمن کذبن پاغوینو دروغ جنو قال ان یعقوب علی السلام بل سولت لكم انفسکم بلکې خسته کړی تاسو ته نفسونو تاسو امرندا کار قافله والو هو یوسف علیہ السلام لرا بزاعتن او ویگان سامان د تجارتونو چې د بمزان سره بوزو چې نور مالونه منډیانو کې خرڅو نو دا به مور سره خرڅ کو په د پیسې والو په وخت به غلامان خرڅېده ګوره سره قیمتي انسانو خو بی قیمت ورونو لاس لورغلې بابا نو سو ګرځیدا بی قیمت شه اوس هم یو قیمتي رور دی قیمتي انسان دی خو چې د بی قیمتو خلکو لاس له ورځي نه هغه بی قیمته کی هغه څه خو د دې قیمت دی دې قیمت خو څه نشته کنه ډیر سبا کین الله دې موږ معاف کړي والله علیم بما يعملون خلل علماء خو چې بی قیمت خلکو لاس له ورشي نو علماء بی قیمت کی الله علیم په دې پاغا يعملون چې دې کم کار کوي دا ګوره سوزا خبره چې موږ دا کوشش کوو چې د هغې زنانو ته، نارینهوو ته، ماشومانو ته، کورونو ته دین ور ورسوو. دا څه ده که نه ده؟ پستان دا وایي موږ ګوره پستانه کې وایي ناست یو او ستا درس موږ اورو کور کې باقي د کوم د لرې ځای نه دا ټوپۍ علاقې نه او په دې کې خلک موږ ته بد نسبت کوي خو زه په الله باندې بسپارو ورسنو پسې واغسته بې سمنن په قیمت بخسن کوټه باندې یا په قیمت حرام باندې بخسن کوټه بخسن حرام ځکه دا اصلو او د اصل انسان خرڅول دا سری حرام دي پاره پیسې غسل حرام دي یا کوټه پیسې ور سره نور پیسې را سره نشته دا پیسې را سره به بخشن پا قیمت کوټه باندې یا وشروه واغسو د قافله والو د یوسف علی السلام لرا بسمنن باکسن پا قیمت کوټه باندې دراهم چا روپیو یوسو یا خرص کو د یورونو د یوسف علی السلام لرا پا قیمت کوټه حرام باندې چا روپیو یو سوچ مې لشي وکانو اوری فی پاغستلو دای کی په خرصولو دای کی من زائد بیره بتونه شرا په معنا د اغستلو سره مرাজি او شرا په معنا د خرصولو سره مرাজি سره ده ازدادو نه ده یوسف علی السلام منډی له بوته عزیز مصر تل ځان له غلام هغه سبا چینو نو خسته انسان او مال پیسې اوس ډېر حق یوسف علی السلام واغس منډي کې کور ته راوځي خدای ته دې په نظر ګوره وي بیغه ماشه وکذالک هم دارنګ مکننا یوسف طاقت ور کړی ما یوسف علی السلام ته فلر دی په دغه ځمکه د مصر کې ولنعلمو او د لپاره شو خو مونږه غتا من تعویل الاحاديث تعبیرات د خوبونو والله والله غالب غالب زور اور دی علی امری په جاری کولو د خپل فیصله ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپویږي خزی هغه خزی هوا چې دا یوسف علی السلام فی بیتها په کور دا کی او عن نفسه د سچره ته کړو عن نفسه د نفس دا چې په استعمالی کی بی ضایع ها فی بیتها په کور دا کی عن نفسه د خپل نفس یعنی چې فزان یې وروا چي لنډه ده وغلقت الابواب او بند کړې دروازو لرا وقالت وی وی هیت لک راشما سرا راشما سرا حلم الی رازما سرا قال ان وی گن معنی نو قال وی یوسف علی السلام ماذ الله پنا وارم پالا معاذ مصدر دے اعوذ بالله پنا پالا سرا غالم انه یقین شان داده زما رب خسته کړي زما زه نو ولې زدا سینا کار کارو کوما یا یقینا مالک زما چې زما دې کور کې زی را کړی دی خسته کړی زما زی نو زه د خپل مالک هغه خزه ته په بدی ولی وګورم غلط کار کول چوزه کې پاتې کیږي نو دا اهل او عیال ته هغه خلکو ته بد نسبت نه کوي ښا دا نه شکرې ده وانه لا يفلح الظالمون یقین شان دا د ناکامیابی ظالمان دا ظالم څوک دا کار کوي ولقد همت به وهم بها تاکي قصد کو د خزي به په يوسف عليه السلام د بدای وهم بها او قصب کړو بها د یوسف علی السلام بها په د خزبان قصب کړو یوسف علی السلام بها په د خزبان لولا مې وې لیدلي دلایل د خپل رب خو دلایل یې لیدلي نو قصد یې نه وکړی اراده یې نه وکړه په دې خزا کني وی لیدلی دلایل د خپل رب خو دلایل لیدلی نو قصد یې نه وکړی اراده یې نه وکړی هم کې نه راغلی خیال کې نه راغلی دغه ځای باندې کلام ختم شو قصد کو خزی په یوسف علی السلام د بدی وهم بها او قصد کو یوسف علی السلام بها ای بدفعها د زانه د لر کولو داغه خپل شوی ما سره سکے لولا ارا برهان ربه لما تفا ځان کلام دی بیا کني ویلې دلی دلایل د خپل رب په حرمت د زنا نو نبوي د فکرې یوسف علی السلام د خزلره د خپل ځان نه خدلایل لیدلیو نو د ځان نه لری کولا د ځان نه شکولا پوه شئ کنه کذالکوم دا رنگل نصرف دې لپاره چې والو موږ دا غنا اسو ابد وینا والفحشاء بدکار انه بشکدا یوسف علی السلام بن عبادنا المخلصین د بندگانو زمون خالص کړو شو نه دروازې سره چې دروازې سره را ټینګاو دې کې مالک دروازه کولاو کړه او نو دروازې سره یو بل سره مشتګړې وانو وې دا څه کوي قالت نو دې خزه ما جزاء او صد سزا مندا چا اراده چې اراده وکي به اهل کا استاد کور والا سوند بدای وګوره غلط کارم دې خزه کاو او بیا ځان بشکای دا خزا چې د یوسف ګناه ده الا ايسجنا مگر چې جیل کې واچولې شي دي او عذاب الیم یا ول سزا درناک ورکړي شي قال نبی یوسف علی السلام هيا د خزرا ودتنی چل کړو زمانہ په بارد نفس زما کې و شهید شاهد ولا من اهلها او بیان کو یو بیان انکی د اهل د خزینا د تر زیو د خزې هغه خپاو نو چا ورته وی چې فلما ارکلا را چول د یوسف علی السلام د عزیز مصر قمیص او قمیص د یوسف علی السلام قد د پرکشه من دبرن نشانا قال یوسف علی السلام ان او د عزیز مصر د بادشاہ انه د خپل خزدا انه چې بشکدا کار منکه د کن تاسو تدبیر دی وقال ډیر خزه خبر شي چې دا څه وکړ شوی دی قال نسوتن او وی خزو فی المدینه فخار کې امرات العزیز خزر عزیز مصر تراودو چل کړي فتا د خلزان مبارکي عن نفسه د خپل نفسنا قد شغفا فتاها د ځوان خپلنا ځوان عن نفسه د نفس دا قد شغفها حبا تاکي سر کړي وي دي خزلرا هغه پردې د زړه چې کم کې زړه باندې هغه پردې ول سر کړي وي سشي حبا من د یوسف د یوسف علی السلام مینه په دوره غالب شوی وا چې د خزه هغه د زړه پردې ول سر کړي وي ان صبرې دا بیا وزبار د خایس وقطعنا ايديهن او کټ کړ د خزو لا سن خپل د وجد به او شنه هغه ته داسې قتل او فروټ الاس کې نیولی او نه پوي د لا او چړې باندې ځان له ګوتې غوسه کړې عشق ان هاذا الا ملک کریم یو کالجی الکو نور کال کالجی ورته ویلو وې موږ تعالی یو موټر اخلو قیمتي تا دا موږ موټر اخلو خو موږ سره مینه شروع کا یو موټر مو تعالی درکو په مینه کې نور ورته نور سره یو کس ته وی د نه صبرېدو د دې خزې چې زمونږ دا خزه خو نه صبرېږي د یوسف علی السلام نه لا یس جننه نو خامخا جیل کې به واچي غلرا حتا ان سو وخت پوري نو وکاله جیل کې واچا یوسف علی السلام د وجه دا ودغلا ماو سجن فتیان داخل شو د سره جیل ته دو ځوانان وتبعت ملت آبائی او ما تابداری کړی دا دین د پلارانو زما چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام ما کان لنا ندی مناسب من لرا ان نشرکا بالله من شی چې موږ برخدار کو دا الله سره یو شی ذالکا من فضل الله علینا دا فضل د الله دی په موږ باندې وعلى الناس او په خلکو اې ته چې لار شي نو د بادشاه سره زما تذکره وکړه چې دا سه یو بی ګناه کس په جیلونو کې دی یوسف علی السلام ورته وای چې غریب سو کې یادې وي چې خپل مقصد وکړي دا چې معتبر شي فانساه الشیطان نو ير کو دا غن شیطان ذکر ربي یاداش د خپل مالک سره فلبسان وخت تیر کو په جیل کې بز اسنین چن کلونا او کله بیا نور تیر کړی سوال لس کاله یوسف علی السلام جیل خړلو قال نبی یوسف علیہ السلام تزرعونا کرونده بکوي ذمہداری بکوي تاسو سبا سنینا دابن وکاله پیدر په یو بل پسې فما حسدتم اغا چې لو کوي تاسو نو فزرو نو پرې دی غیر را فی سنبلی په خپل وګو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر کم دا نه چې تاسو خورئ ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک پس دینا سبون شداد او کلون سخت یا اکلنا چې خوري با هغه چې تاسو مخکې کړی له هن دا غي د پاره الا قليلا مگر کم مما دا زنا تحسنو ان چې تاسو خزانه کوي او کلونو کې با حسالو کې به تاسو هغه مال خوري هغه هغه خزانه چې تاسو جمع کړی وي فصلونه چې تاسو کم جمع کړو او کالو به قاتالی راشي ها نو په قات سالو سختو کلونو کې به د آبادو هغه تاسو مال جمع کړو هغه بخوري ثم یاتی بیا براجی من بعد ذالک پس دین عامون یو کال فی شفا کال کې ویغا سناس فریاد اومنلی شي د خلکو یو اخیری کال براجی خلک به سوال نه کوي الله و د خلکو سوال منظور کی او باندې به شروع شي بیا الله دې زموږ سوال نه منظور کی الله زموږ د قرضو د مصیبتونو نه خلاص کی او چې څوک موږ تنګي الله دې په خپل وینو باندې تمنه خسته تعبیرات وباسي خې انسان قابل انسان د ارچا خوخي خدا خو نا اهل نو زکا یوسف علی السلام په داسې مصیبت نو نم نا اهل رونه چې نصیب شي نو ټول مبل مصیبت سره اخته کوي قال نو یوسف علی ارجه واپس اله ربک خپل مالک تا پس اله ته پوسو کدا غنا ما بال النسوت اللاتی سره حالت د خزو اغه خزو چې کټکړی وغه اې دیونه لا سن خپل ان ربی بکیدهن علیم بشکا رب زما په تدبیر دا غیر پویا قال ان یوسف علی السلام ما حبکن اصل حال تاسو او بادشاہ سره حال تاسو خضر اجم کړی ازرا وتن یوسف کلا چې چل کړو تاسو د یوسف علی السلام نه په بار د نفس ځای کې نو قلنا نو وی دی حاش لله پاکی دا الله لرا ما علمنا علیه من سو من پوی نو پاغه د سبدای قالت امرأة العزيز نو بخزد عزيز مصر الان اوس حس حس الحق ثابت شاه انا راوتو ما چل کړو دا غسرا د نفس داغه په بار کې و انه بشک ده لمن الصادقين درشتنونا ذالک وګوره خز خپل اقرار کوي چې یوسف علی السلام رښتینی دی اخر کې به ار یو خپل اقرار کوي چې زه په دروغ ما ودا سي او زنا کاروم ذالکا دا بیان می دې لپاره او کدا خزوي ليعلما چې پوشي زما دا خاون ان چې بشک ما لم اخونو خیانت نه دې کړې زه بل غیب په وخت نشوالي کې تا علم نه وکړې خو چنلې ګور یا پس دا بیان می دې لپاره او چې پوشي دا یوسف علی السلام ان چې بشک ما لم اخونو خیانت نه دې کړې یوسف علی السلام بل غیب په وخت نشوالي کې ځکه خو لا جیل کې معنی ما صحیح بیان کړی دی چې هغه رښتینی دی او زه دروغ جنې ما وان الله او بشک الله لا يهدي توفیق نور کې کید الخائنین چل د خیانت ګورو تا الله نه خوشاليږي په عمل د زناکارو سمرقندي وي سوچ زنا کوي هغه نه الله نه خوشاليږي ها په دې الله سم فارغ